په دې کې نفی د شرف البرکات چې خیر اچولو والا دی الله یولس دلایل او سبب د تلو جهنم ته قران نه اوریدل جهنم ته به اسوځي چې چا قران نه اوریدل نه په عمل کړو بیا به سبب افسوس کوي خو افسوس خلق نه کوي شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص تبارک الذی بیده الملک د دنیا په سيزونو باندې خلک افسوس کوي نن یو وزیر ور کړیو وای کوم فلانې سیز نه وې منلې فزان نن به موږ ته دا سیز نه ملاوي دی خو زمنګ د نالایقي وجه دا ده چې موږ په خپل دا فیصله منلې و چې موږ دا د دې بل نو پاس کړي ليبلوکم د لپاره چې امتحان والی تاسو ايوکم سنو عملا چې کم یو تاسو نه خسته عمل کوي او هو العزیز الغفور او دا الله دې غالب او بخشش کوونکی اغه الله خلق سبع سماوات چې پیدا کړی او اسماءونه طبقه طبقه په طبقه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نوینی ته په پیدائش د مهربان بادشاہ کې څه نقصان ستفاو فرج البصر او ګرځو نظر او ګرځو نظر حال ترا من فطور آیا ویني ته من فطور سو 14 ثم مرجع البصر بیا او ګرځو نظر کرتين بیا بیا ينقلب نو واپس بشي الیک تا ته نظر خاص ان الا خبر شي علم پویګ الله پاغه چا چې پیدا کړی مخلوق الله پویګي پار سبانه وو ولطیف الخبیر او دا الله بارک بینو خبردار دی والذی الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځول دا تاسو د فارز مکا ذلولن تابعدار فمشو نزی فی مناکبا پاترا خدای وکلو خری من رزق رزق دا اللہ نا و الیه النشور او خاص اللہ تیری پورتا کیدل اما منتم من فی السما آیا بچ بشی تاسو د سزا دا چانه چې اختیار چلیږي برا ایرسل علیکم حاسبا چې لوري په تاسو باندې کانی د برنا فستعلمون کیف نذی نو پوه بشی تاسو څنګه یرول ولقد کذب الذين فتاقي درو ویلوا کسانو چې مخکره دینو فکیف کان نکی نو څنګه زما عذاب پاره سوک دیا غزات چې هغه وا لخکری شي تاسو د پاره ينصركم امداد او کې تاسو من دون الرحمن بيد مهربان بادشاہ نه ان الكافرون الا في غرور ندي کافران مگر خودو کوي امن هاذا الذي سوک دی غزال چې رزق بدل کی تاسو لا انم سکر رزق او کو بن کې خپل رزق لرا بل لجو بلکې دن کیږي فی عتو پسر کشی و نور او په نفرت کې تور بکړې شي مخونه دا کسانو چې کفر کړو وکیل او ویل شي هاذ الذی دا عذاب دې چې تاسو په دی باندې دوخته تاسو داوا کړو تدون تاسو دوخته ها تاسو غوښتو تاسو بالا هوا پیغمبر ارایتم خبر دا کیمه ان اهلکنی الله او که هلاک مال را الله وا چې ما زین مال کولی شي او رحمنا یا رحم کی فما نو ما والے رحم کول جی فما یجیر الکافرین من عذاب الیم نو سوګ دې چې پناه ور کی کافر او تا بچاو ور کی کافر او تا عذاب درناک ګور چې الله یو پر رسوا کی کنه نو بیا دا غسو عزت او کول والا بیا نه وایا دا مې ربان بادشاہ مونږه ما نو لې پاو وعلي خاص پر الله توکلنا مونږ ځان سپارلې فستعلمون من وفي ظلال مبين او د جا او د جنت نه بچ کیږي نو بیا وای هاي کما دنیا کې صحیح کار کړي دی و مو سوې کهای موږ دا صحیح کار نه چلولې موږ به ول حکومتونه ختمې دي پوه شئ کنه بیا وارمان کو کاش که موږ دنیا کې د مولانا خبره منلې وي او صحیح وخم تیر کړي وي مهنت هم کړي وي نو دنیا کې مانه سره جوړ شي لوی علماء وي او په آخر کې به جنتونو پابند وي نون والقلم وما يسترون شاهد دې قلم واغ چې لیکي قلمونه ما انت بنعمت ربک بمجنون نیتا په نعمت در خپل باندې لیوانه وان لك لاجرا غیر ممنون او یقینا تعالی فار اجر به بلا حسابا درس ته به کینی سبقونو په ټیم کې به سبق یادای فستبصرو و یبصرون دا نه چې قرآن وایي بیا په ګوري عمل نه کوي فستبصرو زر دې چې وبویني خپل حالت او دې به ویني خپل انجام تاسو به خپل انجام که غلط کار مو کو نو انجام بس تاسو غلطي بیا به ویني وګوره چې غلط کار کړو نو انجام غلط بادشاہي نه کوشاله شریف نواز سے بی ایکم المفتون چې کوم یو تاسو نه دی لیوانه مفتون مجنون لیوانه تیار حکومت ته لاړې ان ربک هو اعلم بمن قد سی کار کوله اس برابر نو سکارو چې دې کوزاو دو بس بس چاینا ان ربک الله مو سکار دې چې زه عذاب در کوم تاسو لا که تاسو ته ان شکرتم و آمنتم سکار دې چې زما تاسو ته خبر کوم که تاسو صحیح خلک ویل کړه ته آیا ده آیا ده پوه خو چې سي خلک وي ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلی اخرى ان ربک بشکر افساخ پوی پاچا چې گمراه نه ادارې او هو اعلم بالمهتدین او دا الله خو پوی پلار مونږ نه کوچو بعد ذالک زنیم پس دینا پلسمه درجه ده حرامی دا پلسمه درجه وند ده ها یا لسمه درجه والا ده درجه یو دوا چې لسم ته ورسیږي نو هغه ډېر ناکاره عتلن بعد ذالک زنیم زنیم چاته وي چې پلار معلوم نه او مور چا سره غلط کار کړي او دې ته پیدایي فوجب د دې وجنا ناکار او ان کان زامالن و بنین چو د خاوند مال او د زامنو مال او بچی ډیری نو معتبر او مالدار شي نو بیا حق نه مني بیا اذا تطلع کله چې لسته شو په د باندې زمنګ آیاتونو نو وای دا کیسې دا ولنو دي الله وی زر دې سن سمه دا باور کم در ال خرطوم په شون باندې دا غټ خلطم نه ده دا چې غړ غړ غړ غړ دی او خلطمونو ولا یستسنو معنا نو دی ګوره وکي دا څنګه معنا کوي ولا یستسنو دیو جدا کړي الله د نور مخلوق نه څنګه زما معنی یاد تاسو یاد نه کړه ولا یستسنون او نیو جدا کړي الله د نور مخلوق نه څنګه چې د الله په نوم به نظرونه یا زور کانو دا رنګ به د بابا په نوم سور کا مالکم سدی تاسو لرا کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي تاسو ام لکم کتاب فی تدرسون یا تاسو له کتاب د چپای کې تاسو درس کوي ان لکم فیه لما تخیرون یقینا تاسو له پدې کې آسه چې تاسو غوړه کوي ام لکم ایمان علینا بالغه یا تاسو لوز موږ باندې رسیدون کې تر تر قیامت ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو له آسه چې تاسو فیصله کوي رسیدلې به دې ته ذلت وقد كانوا تاقي او يدعون الى السجود دې برابر لږ سجدو ته او دې سالم الله پرې د مال را او چې دې تکذیب کوي په دې بیان باندې سنستدرجهم زر دې په مزه مزه بو چتوم دې رضا زینا چې دې په نه پوي په مزه مزه به نسم الله وهم ليلهم اميدون ورکم دې را بشک تدبیر زما دې مضبوط حاقه کې تخویف دی د اخر او درې حالتونه د قیامت شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الحاقه حق رسدا حاقه سرګندون کړي حقیقتونو لرا ملحاقه بېشکه زه چې ما ما خیال او چې بېشکه زه مخامخ کېدونکی يم د خپل حساب سره فهو فی عیشت راضیه دی وی په ژوند خوشاله کې فی جنت عالیه په جنتونو چتو کې وی قطوبها دانیه میوه دا غي به نږدې نږدې او به ولې کلو غړي وشربو سکي هني ان په مبارک باندې بما اسلفتم فی الايام الخالیه په سبب دا غي چې مخکې کړیو تاسو په ورځو خالیو کې تیر شو کې واما من اوتی کتاب او اسوچو د چور به کې شغه تا من نامه دا به شماري په کس لا سره فیقول وای و دې یا لیتنی های افسوس مال را لم اوت کتاب یا چې نه ولا کړی شوی ما ته زما من نامه های ولا مدر ما حساب یا او نو په چې سره حساب زما یا لیتا ها های افسوس یا من نامه را کانت القاضی یا چې ودا فیصله شوی په ما سو کړی او یا کړی به او یا پای کې به دنن کې اسماعیل فسلکوه ننبا سید لرا دنن کې دلرا انه کان لا یؤمنو بالله العظیم بشک دی او چې د ایمان نه وروړي لکه د ایمان نه وروړي په الله لوی باندې فانه بشک دا قران کریم خامخا واعظ د فرض متقیان و انه بشک ملنا نم خبویو ان منکم مکذبین چې بشک باز سسنا مکذبین درو جن دی وانه لحسرت نو بشک دا قران کریم خامخا افسوس دی په کفارو وانه لحق بیا با کافر افسوس کې قیامت کې هاي چې ما باندې نه وکړي او ما قران ته کار وې دي قران مې ذکرې تفصیل د څه کوي د صورت حاقه کوي او تخویف شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص سائل سائل بعذاب واخر تپوس کوي او تپوس کوونکې دا عذاب واقع کیدونکې چې کله به عذاب للکافرین په کافرانو لیس له دافعن چې نبوي دا غیر پاسو د فکونکې من الله انور مانیم دی نبوی د من الله د طرف د الله نازل معال چې خاوند لوی مرتبه دی تعرج الملائکه تو چې خيږي با فرشته وروح جبريل من الیه الله تفی یوم فارس کې کان مقدار او چې مقدار دا غیره دی 50 الف سنه 50 زر کالا نو فصبر صبر کوا صبرن جمیلا صبر خيستا صبر کوا صبر خيستا انهم بشک دی يرونه صبر په باره کې سار من احادیث ذکر کړو کستاسو خیال خیال کې نه راځي تاسو توجه نه توجه داسې خلکو خلکو ها فصبر ریاض صالحین کې موږ سار څنګه خسته احادیث یا خیر غزل وګوره د نبی علی السلام لوروا زینب چې بچي وفات کیږي نو نبی علیہ السلام ته وی مال تسلی راکا صبر بارک نور چې کوم نو داغه بیان منګ کړو فصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر خيستا انهم بشکد ویني د قیامت را بعید لری ونراه قریبا او مونږ وینو د لره نږدې یوم تکون سما او کلمول پاول ششی با اسمان کلمول پشان د تانبی ودی شوی خو رور دی رور غره رور ډیر خوږي و رور پته نه وای وفصيلته التي تؤوي په څه کې دی بیا وفصيلته التي تؤوي رور ډیر خوږي څنګه ول ځان نه سي رور رور می یاد شوی وفصيلته التي تؤوي منزل نزی وتولا او لیدل یو د الله د کتاب نه وجمع جمع کړو مال را فاوعا مال بنه جمع کې مال جمع کړو نو فاوعا نو به خزانه کړو دی لوخي کې خزانه کړو پس کې خزانه کړو په بانکونو کې فاوعا بیا دې ګوره خزانه کړې نو سیو سره وکړه چې بیا نه کې فاوعا نو خزانه کړې وې دې مال لرا ان الانسان خلق حلوا بخصو کې په بنکونو کې په شاپورو کې په بنکونو کې طالبان په بنکونو کې خزانه کوي قران قران خلکو ته بیان کړه چې به بچی کې نه قران در توخیم ترجمه توخیم لکه د انسان الا المصلين مگر کسان چاغه په خپل منځونو دائمون همیشواله کوي او کسان په مانو ځای کې حق معلوم حق مقرر دی بشک عذاب در رب دای نه ده بچ کړي شي پامن شوی دا غنه خلق او کسان هم دی فروجم چاغه د خپل شرم گاون یو حافظ ساتون کړي الا علی ازواج مگر په خپل بیان ما ما ملکت ایمان بیا چې مال شوی خل ازاغي نو بشک دای نه دی ملامت آئیږي اے وینزا او خپل خزا پای کې ته ملامت نور په ارسس کې ته ملامت ای تاسو بدن کیږي یار دوه کې ملامت پتا نشته فمن بتغا ورا ذالک اچا چولټاو سیوا د نبل مقام د دې دوونه علاوه بل زه اولټاو غلط نو فاولائک نو دا کسان هم العادون دا د څه زیاتې کوونکې ته پوس بدن کیږي والذین وا کسان هم چاغیل اماناتهم د پاره د امانتونو امانتونو وعدهم د وعدو راو لحاظ کوونکي وعدو کلک بشي په اړه باندې امانت یې اوسه کې خو امانت ادا کوي امانت دار دي داسې خلک واده لحاظم کوي داسې خلک والذین واکسان هم بشهاده دا امانت دار ندي کته وې داسې کوي داسې کې نه سبق ته مهنت کوي ښا چې وخت راشي نو بیا نه دا تا خو واده ما سره وکړه دا تا خو ما سره خیانت وکړه امانت وکړه او کسانو هم چاغي به شهادت هم په بیانونو خپل باندې قائمون کلک ولالی چې کم بیان اول کې کړو تر اخر د مرګ پورې هغه بیان باندې قائم دي الله دې قائم دي ډلې ډلې به را روانې د پاره د اعتراض یا ستا نه به تېښته کوي خي او کس طرف نه آیت مو آیاته ملري کل عمر ان هر یو سړی من هم د دینا ایو د خلا چې دنه بکرېږي جنت نعیم جنت نعیم تا کلا یقینا ان خلقناهم بشک من پیدا کړی دی لرا دا اسم نه پوي پاره فلا اقسم برب المشارق نه ده دا سکار شاید کوم رب د مشارق ها رب د مشارق او د مغارب ان بشک ملقادرون قدرت لرو یو کو په دې خبره چې بدل به کوم خیرن غره منهم د دینو ما نه حنو مسبوقین او نه منګه مخکې کیدونکې زمانه به مخکې شي فزرهم پر الله وې دې چې دنه شي دی ویلو او بس یو کې آتا تر دې چې مخامخ شي درې ورځې هغه چې سره واده کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نوح نوح کې رد شرک اعتقادي او دلیل نقلی د نوح علی السلام نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص ان ارسلنا نوحا بشکما دې ګل نوح علی السلام خپل قوم ته ان انذر قوم کا چويرو خپل قوم لرا من قبل آیات یوم مخداغنا چې دا بشاغه عذاب درناک قال نبی نو علیہ السلام یې زما قوم انی بشکا ز استاد پاس یذون کې مخکارا ان عبد الله په دې ملي ګلو چې بندګی ریو کې د الله او یې رګه د الله نه واتیو نو زما خبره ومنئ نو په خنه بو کې تاسو استاد ګناونو تاسو وایو اخرکم الى اجل مسمى او رسو بکی تاسو را هغه نیټه مقرره تا بشکا نیټه الله کله چې دا شنه کې ورسو کول یو ډول او کاش که تاسو کویږئ قال نو نو علی السلام زما رب بشک ما دعوت کو خپل قوم ته د شپې او د ورځې زیات نکاغه د زما بلنې مگر فرارا تختا او یقینا ز ار کلا چې ما دعوت ورکاغه ته چې فاجت بخنه او کې هغه ته نو جعلو ګرځي د اصحاب هم کو ته خپل فی اذان په غوګونو خپل کې واستغشوا ثيابهم او پټه ځانونه په جامو کې واسرو فقلت نو ما ووې بخښنه وغواړې د خپل رب نه بېشکه دا الله دی بخشش کوونکی. راوبلېږي باران په تاسو ټېم په ټېم شېبې شېبې او مضبوط به کړي تاسو لره په مالونو او په زامنو او وبه ګرځوي تاسو لره باغونه او وبه ګرځوي تاسو لره نهرونه ما لکم څه دي تاسو لره چې تاسو امېد نه لرئ الله دپاره وقاره د عزتمندۍ تاکي پېدا کړي تاسو لره طوال مختلفو طريقو باندې ايا تاسو نه وينئ څرنګه پیدا کړی الله او اسماءنا طبقه په طبقه او ګرځول اس په موږ لره فمن دی نورنا والا او ګرځول دی نور سراجن روخانا او الله ټکولی تاسو را ځغون کړی تاسو را د مخینا نه با تا پر ټکول سره بیا واپس کی تاسو پدې کې او باسي تاسو را اخراج پر او خپل سره والله والله جعل لكم الارض بساطا چې ګرځولې دي تاسو د فرض مکه بساطا فرش وی نوح علیہ السلام زما ربا مفردا پزمکا د کافرانو دیار یو کور وداعن انک یقینا انت انتظرم کت پرید دی لرا یذلوا عبادک گمراه وکړي بندگان سا ولا یلذو الا فاجرا کفارا او نه دیږي دی مگر بدکار او منکر ای زما ربا بهنو کې ما ته زما مشرانو ته وا چاته چې داخل شي زما کور ته په حالت د ایمان او مؤمنانو سره نه خود لپاره او نه زیاته ظالمانو ته الا تبارا مگر هلاکت بسم الله الرحمن الرحیم سوره جن جن کې رد د شرک اعتقادي او دلیل نفي د جناتو شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص او نوح او او پیغمبر او حي الیا حکم شوی ما ته انه استمع نفر من الجن چې خو یو ټولګي د جناتو وانه بشک د الله کار او بشک شاد د یکانو یقول چوي وا سفینا به وقوف زمون الله په الله شت تزیاتی په الله وان بشک منغا ظننا زمون یقین داو علن تقول الانس چې چړو بنو انس او جن الله په الله کذب درو وانه یقین شاندار کانو رجال سړي د انسانانو نه موږ با خلق کړی وی دې لرا پاغ رزق ډیر باندې دې د پاره چې منګه امتحان واخلو دې فی پای کې او چا چې راز کو د ذکر د خپل نانو بوبزی غل را عذاب سخته دن بنګي در عذاب سخته او ان بشک جمعتون خاص فرض الله دی نو مرا مدر کوي صدا الله نا احد ای چالرا وانه یقین شاندار لما قام عبد الله ارکلا شو عزت الله بندا پنا نه راکې ما ته د الله د طرف نه ایسو ولن اجد من دونی متحدا او چره او بنو به د الله نه متحدا زید پناه الا بلاغ من الله مگر د سوال د طرف د الله نه ورسالات او پیغامات د الله او ما یاد الله چا چې خلاف کو د الله او پیغمبر د الله فان له بشکد لفرور د جانم دې همیشه وي بیا پای کې ابدا همیشه حتا تر دې اذا را او کله چې ویني هغه چې دې سره وعده کولی شي نو زر دې چې پوهې بشي دې من عذابنا سره واقل وعده ده چې څو دې ډېر کمزور د امداد او ډېر کم د شمیرې وایا ان دې زن کویګم آیا نږدې دې هغه چې تاسو سره وعده کولی شي یا به وګرځي هغه لازم عرب امدا زمانہ عالم الغیب کویږي پاپټو سيزونو باندې فلا یذل ولا غیبی مخکې د نوم خلفی او رسول هغه نه رشدان تیار ها فرشتہ چوکیدار رسدا اے چکما فرشتہ الله را لېږي پیغمبر ته نو داغه نه مخکې رسول نور فرشتي را رواني د پاره د حفاظت چاغه مسکه فرشتي سره چې وحده چاغه محفوظه پاتې شي داغه نه مخکې رسول نور فرشتي رواني ليعلم عادل فاج پوش دا پیغمبر ان قد ابلغو چې تاکي دې او رسول پیغام د خپل رب واحات بما لدی موحات او کله پاچ د دې سره دی واسا کل شنو دا اشمیر کړي ار یو شنو دا په بار د شمیر او د عدد اسمت خو چې مې کړه دا کوله او بيخي ا دا هر کوڅه کې دا کولاو بسم الله الرحمن الرحیم سوره مزمل سوره مزمل کې ترغیب قران ته او تنظیم د اوقاتو درې قسم خلق یو مدرسین یو مجاهدین او بل مکتسبین ګټون کې د مال یا نیمه شپه ورتل القرآن ترتیلا او لوله قرآن لرا په لوستلو سره ان ته چې د شپې پاسې کې نو غف شپ بنه لګي ډډه دی والدا غف شپ بلګي نه ان سنورتل القرآن ترتیل قرآن بلولې دا شی بچو قرآن زده کوي د شپې خوبونو باندې کار لګي د شپې سملې مونږ کې خپل مخې سم نه استاد مونږ نه قضای ته په شپې کار کې د شپې لغون د ځان عادت کا ورتل القرآن ترتیلا لول قرآن لرا په لستلو سره ان بشک منګ الله وسنل کی الیک حضرت منګ وو غردو پتا باندې قولن ثقیل وینا درنا وګدو منګ پتا باندې وینا درنا ان ناشئه الليل بشک اوقات شپې په دعاګانو کې په درسونو کې وتبتل الیه تبتیلا او ځان او شروا د مخلوق نه په یو ځل او راز الله ته تبتیلا په مزه مزه رب المشرق چې رب د مشرق دی او رب د مغرب دی لا اله نشره بل حاجت پر کول والا به دی الله نه فتخذوه نزال الرزموار الله ذمہوار دې چې ونو ذمہوار خپل شي آ کس تور کوي چې څوک دې ضامن کو وهجرهم هجرا جميلا او پرې د دې پر خودونو خسته او سرا الله وی زنی ما ته پرې دا الله مون تا ته پرې خود دي تول چې سکین الله سزا او لور کا والمکذبین او تکذیب کوونکی اول نعمت چې خاوند نعمتونو دي مال دې لور کو د دې لور کا الله نو مون تا ته پرې خود دي ومهلهم قلیلا او مهلت ورکا دې لرا لون دي شریدلو د اسمان کان وعدو په حکم د الله د وعده د الله کړی شوی ازل کې یقینا دا قران کریم وعده چا چې خو چې اذن سي خپل رب تلار بشک رب ستا خپويږي بشک ته او درېږي ادنا تو درېږي وته کم د دوی سو د شپې نه و نصف او نیمیسا او سلو سو درې میسا او طائفه من الذين ما ايوي صدا کسان چې تاسو ردي والله اندازه کړی شپه اورل پوه دی الله چې چره دا غیر باندې کوي تاسو دې ټول شپې لرا نو مهرباني کړې الله په تاسو نو اولل یا چا سامنے د قران نه پوه دی الله ان سيكون ذو چې شو منکم تاسو نه مرزا بیماران واخرون یذبون فی الارض انور کسان چې په سفر کې فی الارض پزمګه کې یو ته لټې دی فضل د الله واخرون کسان چې جنگ وکړي فی سبیل الله په الارض الله کې فقرو اولل یا چا سامنے د قران نه پابندی وکړي د مانځو واتو زکات او ورکي زکات واقرض الله او ورکول کې لاله را ورکول کې سو ما تقدمو لانفسکم او هغه چې مخکې کوي تاسو د پاره د خپل ځان من خیرن څه فائدہ او مې تاسو غیر را عند الله فنز الله وخير واعظم اجر دا غره دی او ډیر لوی دی په اعتبار د اجر واستغفر الله بخنو غواړي دا الله نه بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سوره مدثر مدثر کې حالت د منکرو شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص یا ایه المدثر او د ډیر خیر خاونده د دسره نه ماخوذ دی او د ډیر خیر خاونده ته زکه چې چا سره علم د قران وی هغه د ډیر خیر والوي ته د ډیر خیر والي تاسو د قران دی علم د نسخه د قران دا ته ډیر خیر والي اگر که تا ته خلق بد نسبت کوي قم پاسېږه د شپې د شپې وګوره پاسېږي فانذر نو يروا خلق لرا خلق خبر کذا الله د دین نه د شپې پازېګا وربک فکبر او د خپل رب پاکي بیان کا لوی بیان کا وسیابک فطیر خپل لمن دی پاکا کا لمن پاکا ساته اپنا پلو پا کر، په خپله جامه باندې داغ مه لګوه، داسې کار مه کوه چې سبا تا ته خلک مخ راګرځوي، پوه شوې، لکه څنګه چې دې بعضو خلکو کارونه غلط وکړه، پوه شوې، ستا دوست هم پکې ورزا فهجر ورزا فهجر د درګاهونو نه ځان بیرته کا فیضا نقرا فی الناقور کلا چې پوکیو کېږي په شپې لري کې فذالک یوم اذن یوم نصیر دا دا فضا ورځ کې ورځ ورځ سخته سخته ورځ وي په کافرانو غیر یسین بیسانا الله پرې زمال روا چې پیدا کړی مو ایت شتور وخجعلت له مال ممدودا او ګرځول ما دل مال ډیر وبنینا زامن مشهودا حاضر د مجلس کې ومحت له تمریدا ما تیارې کړې له تیارې ثم يدمو بیا تمل دې ان عزیز چې زیاد به کې مال را کلا دا تم دې مکوا چې مال رب دنیا اخر کې زیاد شوا کې نه انه کان د آیاتنا نیدا یقینا دې زما د آیاتونو اعتراض ګرګوره څومره چې قران سرکشي او عذاب سبب ذکر کوي نو ذکر کوي د قران خلاف او د قران خلاف چې سوره خلک کوي نو د اکثر بد عملي وختي موږ باس کاو چا چې د قران مقابله کړدا چا چې دا پرس مقابله کړي په خپل بد عملي دا بد عملي سبب داشي چې د قران مقابله کې ودرېږي الله دې ارسوک د بد عمل نه بچي چې کله یو سړی بد عمل شروع شي کنه هغه ته بیا حق پرست هغه ته بیا قران هغه ته بیا دین کار څخکاری اسپخ کاری الله وی سور فقو سعود ازر دې وبخې جم دل را سعود صح مقام تا انه بشکا تو فکر تدبیر کړي سوچ کړي وخت را اندازې کړي وا فقوتلا فلعنت دکلیږي کې فقدر سرنګي ها ثم ابصرا بیا تندې بوټ کو ولکه تندې دې بوټ کړې یو خبره مې تندې دې بوټ کړې تند ورګور دې بس بس کړې وا بصرا ولکه تنگ نو چولک ها اور بل نو په خله هغه کله کله ظاهر شي ها ثم ادبرا نبی شاکرا واستكبر ځان ته خبرو کړو شوندو کو پرسه واستكبر ځان غټو غني او وای دې په دې تو کې ان هاذا الا سيوسر دې دا مگر دا جادو په دې کې چول شوی دې ان هاذا نه دا مگر وینا د یو بندا زر دې دنه په کوم دلته سقر تاسو شي په وګ تعالی سره سقر سقر جهنم کې او سخت زیاده دې یخ دې دې هو یخ دې مې له ګرمۍ نه خلاصي لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دې لپاره چې یقینو کیا کسان چور کړی شو د کتاب و یزداد الذین آمنو ایمان دې لپاره چې زیات کیا کسان را چې ایمان وروړي خې ایمان اے چې مؤمنان دې دا نل سواره هغه څه سوا کوي یقینا ولا یتاب الذین اوتوا الکتاب او دې لپاره چې شک بنه کیا کسان چور کړی شو د کتاب او مؤمنان او نه پوهیږي په لخرو د رب ستا مگر د الله وما هي الا ذکر للبشر او نه دا مگر پند فرد بندا کلا چر دا سن دا والقمر شاهد د سپوږمۍ ولېل شاهد اے پیغمبر استا په حالت باندې سپوږمۍ شاهد او گواذا ولېل شاهد د شپه از ادبرا کله چې پشاشي وسبه شاهد د سبا از اسفرا کله چې سوچ کل نفس بما کسب رهین هر انسان په عمل چې د کړي غره غاڼه الا اصحاب الیمین مگر خاوندانو د خلا سوالو نفی جنات یتسالون پاغه جنتونو کې به ته پوس بکې د یو بلنا او بار د مجرمینو کې ما سلککم فی سقر سشی را وسه د تاسو په سقر کې قالو نوایبد لم نکم من المسلمین منګه د مز گزارونه څنګه چې د زمري نه هر تېښته کوي، نو بعضې خلک د قرآن نه داسې تېښته کوي. بعضې خلک شته ښه تاسو به پېژنئ، بل یرید د قرآن نه تېښته کوي، بل یرید کفر منهم، بلکې غواړي هر یو سړی د دوی نه ایو تا چې ورکړي چې هغه ته صحف منشره صحیفه خوره شوې کلا چرې داسې نه بل لا يخافون الاخره بلکې دین یریږي د اخرت نه کلا یقینا تذکرہ دا قران دی واز چا چې خو غشي یاد دي کې دې لره او ما یذکرون الا ان شاء الله او نه یادې مګر چې خو غشي د الله واهل تقوا المغفرة او د الله لایق دې د تقوا او لایق دې د بخنه بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه سورہ قیامه سورۃ قیامت کې اثبات د قیامت ده آیا خیال او ګمان کې انسان چې دا جمع مو نکو مونږ ډو کې داغه بلا بشک قادرین قدرت والا دې پدې ها قدرت والا یو پدې چې انو سوی یا بنانه چې برابر وګمنګا بندونه دا بلکې غواړي انسان لیا فجور امامه چې انکارو کې په حضور د الله کې مخکې د الله په حضور د الله کې یسالو ایان یوم القیامت تاسو کې چې کله به ورځ قیامت اذا برق البصر کلا چې بکری بری شي نظر وخسف القمر او بنور شي سپوږمۍ او جمع شي نور سپوږمۍ په یو مقام باندې نوای به انسان په دا واکه اینل مفر چرته دې زید تیختې چې او تختو هر انسان به تیخت بیا کوي ها وجه د عذاب او د ګناونو نه او چې صحیح کار یې کړی کنه فلې مې بیا مزه کوي سم بیا نشتا ثم ان علينا بشک بیا موږ باندې بیان د دې کتاب دې کلا چر دا سندا بل تحبون العاجلا بلکې تاسو مینه کو د دنیا سره عاجله دنیا وتز ان ال دنیا سره مینه کوي خو باز داسې د ظالم بچي دي چې دین کارم په پریری دیندارم پریری داغه څه حیثیت نه غني او دنیا په مخه د دنیادارو سره شي تر تازه به الی ربیا ناظرا خپل رب ته به کتون کی الله دې موږ دې کې راوړي ووجوه چې تر او تازه یو دغه څنګه چا پیدا ناس یو ووجوه یوم اذن باسرا ابل شورا وا صبای مولانا سی وی او یو ټیم دغه سی وو ځکه شر لکما او شیخ القران به منځ کې ناستو یو خوا ها تمه مولانا سیبو بل خوا وزان شاه کاکا او د کالو خان بل خوا واشم محمد عارف سیبو بل بل طرف ته مولانا عبد السلام سیبو بل ته مولانا فضل حق سیبو دا کابینه به چار چا پیرا ناس سوا امداد الله کاکا وو توډيري په دې بناسو مسکه بشیر سیبو او زب چولیدم ما بچي او بګرزولې ها نن هغه د زمنس کې ناسم تاسو چار چا پیره نن الله لغی فمنهم من خزا نحبه ومنهم من یدایات ورستو باز لا د دنیا نه هغه خپل مقام کې ها خپل وخت تیر خپل مقام کې پراته دي او باز لا انتظار کوي باز خپل نیټه پوره کړه نن موږ واقعي خبره نن موږ د دنیا کې یو سبا موږ د دنیا نه روانه نن هغه ټول وای اکثر هغه کې نن نشته خارو کې پراته دي بناظرا خپل رب ته رتلونکي فوجو یوم اذن باسرا او ډیر مخونه با زمنن ها موږ هم تاسو غونډه سره طالبان چړو سو تاسو داس په کتو ناسي خوش ند رسول الله کوي حاکم نه تم کو بچو اورجون یوم اذن باسرا خطیب صاحب دوګي وی بیان کاو داغه دې کې شورا خسته منزل جوړ کړي مزیدار خسته مدرسه اے میمان خانی ہے حق به تمام دی بس کته تر کار ماربلی سزه پور ټول چاپه و یا وختو چې دې دې کې ما کله مسله راوړه ما پسې چا مون نه کاو ما به لوټه ډکې کړې کوزي ما به په دې انتظار کې ناستم چې سو یو کس لمراشي او جماعت کو زمکه شم ما پسې یو کس ودرېږي چې یو سړی یاداو چې ما او ما پسې باغه مونږ کاو په دې سالم کې دي چې رب سمون یو کس راغی ما ولوټې ډکې کړې وي کوزي وډه کې وي ما چې او د سوکا مونږ کوی چې نه تا پسې مونږ نه کوي ما چې ولې بابا و چې زمونږ استاد چې دی کافر دی او د پسې مونږ نه کوي کافر پسې مونږ نه کوي ما چې ځخه بل ولاغه ما چې شابه د انتظار کوم چې مونږ کوو چې نه چې تاسو او داس کوم تاسو مونږ نه کوو ما چې وره دوی چې زمونږ استاد دی کافر دی او په کافر پسې مونږ نه کی ته کافر یو چې د خپل بندګانو کافر او مشرک واده چې د الله چې په تون الله سره ده وای کما باندې وی چې په منه ده دا منزل دی مهنت شو الله فضل او احسان سازو غوندې خلک تک نه رالای شیخ القرآن دې دې راغلی دی تقریبا څه 50 کال وی دې کوم دا کار کو نو الله د چا خواري بس نه وګوره شایي محلات دي څو چین راغلي څو ګورګانې څو خدمتونه کوي څو مدرسې جوړي ولا او مهنت غواړي او اخلاص غواړي یا او چې څوک د پسنه د جمعه کې زین ملاوي د جمعه ته الحمدلله تر او ګډ د زمکه پورې ارزه ته आवाज یې نه رسي دا د کارونو دې نه وشي احادیث ریکارډ شي قران ریکارډ شي لفظي ساده تفصیلی هم او هغه دې نه پوري دي چې کې ایران والو د ایران د ملک نه راغلي د کې زمانه قران ذکرې په دې جمعه کې تاجکستان والا دروس حضرت پاتره غنباز هغه راغلی قران زده کړي انډیا والا ارز आवाज ته راغلي دي او ته الحمدلله زموږ نه قران زده کړي په دې دې یا هغه جماعت دې کوڅه مونږ نه کوي یا هغه جماعت مدرسه چې خلک دې هغه ګډ ګډ د فدیا سره دې جن ریکارډ وکي هغه امریکا کې هغه انګلند کې برتانیې کې هغه شارجه کې هغه دوبه کې اوري ځان لګي ډېر خلک لګیا دي حاشر حسن استاد الله دی بخي هغه وي استاد درس مونږه ولګو بیغم حاسيډي زما کتابونه وغوښتي په امریکا کې او هغه زما کې زکه مو بیا نور کسان ته هغه ترجمه وکړو ډیر داسې کسان ووجو یوم ایزن باسرا او ډیر مخونه وای په دارس کې باسرا څه را ګورنجو تظنو چې خیال وکې ته ایوب علی بیا فاکرا نګوره معذور ماشاءالله راځي من سره قران زکې معذور معذور دا زمنګ او زمنګ د دین سره د مینه ده من سره مینه ده الله دې د امینه زمنګ او دې تر مرګ مرګ نصیب کړي الله دې دانی مکه نه پریری دا ګوره کوم ازورو غری خور روان دی راځي ایو فلا چې کار وو کیږي دې صدا فاکرہ کار د سختای وظن او خیال وو کې دي انه الفراش دا وخت جدای دی مشران ته ګوري دا مشران اکثر ذکر نه سړي ګوري بوډا بوډي مخ کې ذکر نه نو دا ټول نسیو نسیو ته راغونډي شي دا غل ساتي کړه شي والتفت ساق بالساق تاو بشي پاندې پدې پاندې اداس زمون بابا جی زمون نیا زما یاد شي دغه کور کې زموږ دغه مخکې نو مشران خو ډېر ما ته ګرانو ډېر ګرانو الله دې په قبول او ګل ګلزار کې ډېر زیات ما سره مینه وا او زما په دې کار دې مړ زیات خوشاله او زما نکا ما ته بچی ته وایې دی بوټو ته وایا درس کوه وتا قیامت کې به دا بوټي گواہی کوي چې موږ ته د الله کتاب بیان کړ دا څه ځوان مالې پټه پټه پیسې را کولې شابه لګوا الله کې کتابونه اله نو څه مې زموږ په کار شي واقعي کې یو بچې مو سي یادې مسې مې یادې کم به جارې یادې او الحمدلله زی په ار درس کې نیاو نکزه یادو ختمونو کې یادو پوه شو صحیح خلکو نو داسې مشران چې اکثر ځي کنه نو سړی په خفای فلا بابا پرې دا فلا صدق ولا صلى اس پته لګي موږ دې د مخکې نشو فلا صدق نن د مشاو ژوندۍ ښه پاغي غم نشته د کشران باندې غمونه زیات دي چې ټول دې کشران واغس نه راغسه کوي خو بس ها فلا صدق ولا صلى تصدیق دی نو تصدیق نو کړو لا صلی الله علیه مونږ کړو لکن کذب وتولى لیکن دې تکذیب کړو وتولى اعراض کړو د الله دی کتاب نه ثم ذهب الى علی بیا بتر خپل اهل تا یتمتا سومانی وسن کې دروان کور تاسو فاولا لك فاولا نو هلاکت دي تعالی فاولا هلاکت دي کور سکه مړه کور تزا کور ته مضاف ثم اولا لك فاولا ګور د پاره تیارې وکا کور د پاره مکوا چې ګټه سنباله کور ته زما ځان خسته کې دندا سوي سرخی پوډر منګز وې چې کور ته روانم ثم اولا لك فاولا بیا هلاکت دی تعالی را فاولا بیا هلاکت دی ایا حسب الانسان خیال او ګمان کې طالب کور ته ذکر دی ځان بمبل کی ایا حسب الانسان او آیا خیال او ګمان کې انسان ایو تر کا صدا چې پرې بو خودي شي بیکاره بیکاره خودي نه پریری علم یکو نطفه سو حافظ سیب دی ما ته زیات دی چپا نه روان یم بل وکړه روان دي لکه زما او لباس وګوري چې دا پرې دا وي سړیا ها عالمیه کو نطفه مم دا څه کس نه کوي د شیخ القران سیم دا خو عالمیه کو نطفه مم یمنا آیا نو دې نطفه د منې چې غرزول شي وا پر رحم کې ثم الله وتزان یا ته کنه یو ساس کې او بیا مې دا سم دا سم ته ګوره د مور په ګډه کې احساس کې وي ثم کان علقتا فخلق فسوا نو شی بیا د احساس کې نه وینا کلکا علق فخلقان پیدا کړه غن انسان فسوان برابر کړي اسې چا کړي چې بیا د سو پرزول نشی راتلې نو وی ګرځو دا غنا جوړې دعا مذکر مونث آیا نه دی الله په دې خبره قادر چې ژوند کې مړو لرا بلا بشک دې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الدهر یا سورۃ الانسان سورۃ الانسان مشهور نه دی سورۃ الدهر مشهور دی دهر کې لس نعمتونه دی په انسان باندې او تقسی او سره اسپات د قیامت شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص پتا کې راغله په انسان باندې حين یو وخت من تر زمانه لم یکن چې نو دې شی ام مذکور یو شی ذکر کړي شوی ان بشک من خلق انسان پیدا کړ انسان من نطفه نمشاج عینا دا یو چینه دا یشربو چسکی با بها دا چینه نه عباد الله یا د شیخ سیمانه دا یشربو چې مړیږي با بها اپاغه چینه سکلو باندې عباد الله عباد الله بندگان دا لا یفجرونا تفجیرا سکل هغه دي چې مور شي ته یو ګټ چې اوس کې نو خود سکلا خو مور خو نشوي هغه ستا غتنده ختم نشوا حسرت من رزنا یا سرد سور کا ما سره لسو پیری علا قلتی سرد کم والینا علا کم ورکا نو دا بج ګور جنت تزي مسکینن چال اور کئ اجستا و یتیمن بے اسرے تا زکه چې پلا دې نشته نو بے اسرے دې پلا چې سړی نو بچی خپه کی چې پلا نه سوک سکار دی یار خدای ګواه دې کړ چا پروا نه پوه شو دا بچی به سری دي دا ډېر خیال پکار دی سو کې نشتا بغیر د الله نه ها هو اسیر او کې دیتا چې دا جیل کې دی دا پلار ته پوس کوي مور ته پوس چې دا مور یې بیا نه پوه شو دې بچی نو مور سره نه پلار سره انما نطعمکم لوجه الله بچی منګ دی ها موږ دې ارسه یو کخې انما نطعمکم لوجه الله بشک مون خوراک درکو تاسو سره وجه الله اوای دی بشک مون خوراک درکو تاسو سره بچی پروا مکوا زستا د طرف نه چاند زړه کوما تاسو کوی انما نطعمکم لوجه الله بشک مون خوراک درکو تاسو سره وجه الله د الله لپاره خوراک درکو وظیفه درکو ما نو د الله لپاره درکو ترش دا قمتری دا او سخت دا وقاهم الله نو بچ بکی دی لرا الله شر ذالک دا عذاب دا غیر ازنا دا شر دا غیر وګور دا خلق با الله دا عذاب دا غیر ازنا بچ کی محنت سره کوي سوچ کوي کوشش کوي ولقاهم نظرتم وسرور هو خامخ بکی الله ته سلام د تر تازه گئی وسرور او خوشاله سره دنیا بس خوشحالي وزیر اعظم واره اوس په دعات اوس په عدالت کې اوس بو ته اتکړی لګي ولګي دی وتا وجزاهم بما صبروا جن یا بنور خلق ته لګول یا نن هغه ته لګي دی وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا او بدل بور کې دی ته په سبب دا غي چاري صبر وکړه سبول ورګي جنتنا وحريرا او رحم ان هذه بشک دا قران کریم واضح چا چې په غږی د اذن سی الی رب خپل رب ته سبیل الله او ما تشاؤون اراده کوي تاسو نه غواړي مگر چې خو غږی د الله ان الله کان علیما حکیما بشک الله دې پوهه حکمت والا خا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص والمرسلات عرفا شاید دی هغه بادونه را پر خودري شي په نرمۍ عرفا په اسانۍ په نرمۍ نور معنی دی خو هغه سخت دي دا د شیخ صاحب با محاوره ترجمه آسانه والمرسلات عرفا شاید دی هغه بادونه را پر خودلی شوی را خوش کړی شوی عرفا په اسانته په نرمۍ فالعاصفات عصفا شاید دی هغه بادونه سختی کوونکی عصفا په سختی کولو سره څنګه چې هغه بادونه دنیا کې چا سره سختی کوي باد هوا باد نسیم روالو ځي خيستا چا سره سختی کوي د باد په ذریعہ فصل او ګواوري ها بوټي ویجال کې نو آخرت کې هم چا سره سختی کې یو چا سره نرمي والناشرات نشرن شاهد او گوادی هغه بادونه خورون کی نشرن په خورولو سره سيزونو لرا د یو ځای نه شي او چت کې بل ځای گزار کی سونه خوار کی ولکه سینه دار ګور ارث بنو خوار کی فالفارقات فرقا شاید دی هغه فرشته بیلونکی فالفارقات بیلونکی فرقا په بیلولو سره حق او باطل حلال او حرام فالملقیات ذکرا شاید دی هغه فرشته غرزونکی حکم الهی لرا وایذر رسول اوقتت او کلا چې انبیا او لب وخت ورکړي شي د پاره د تقریر د بیان کولو لای یوم اجلت داس عظیم شان رز د پاره اجلت وخت مقرر دی یوم الفضل چې ورځ د جدای دا ما ادراک ما یوم الفضل واسقیناکم ماء فراتا اسکو موږ په تاسو باندې او بخواږي څومره خوږي وګوري مسجد قباء ویل یوم ازل للمکذبین حلا تبه دې قسم ګړه ویل یوم ازل للمکذبین حلاکت به په ځغارس کې شربت نه غواړي په تکذیب کوونکو وارم نه غواړي هغه به داسې وي لکه په شان د لوی لوی بنگلو څوک ته سپر څوک ته سپرغي وي څوک ته بسر کی وي بسر کی سپرغي د جهنم هغه سپرغي او هغه بسر کی د جهنم نه الوزي د جهنمی هغه بسر کی بداسي لکه په شان ته لوی لوی بنگلې لکه شته دا بنگلې چې دي ویل یوم ازل للمکذبین حلاکت به په دغه رس کې د پاره د تکذیب کوونکو هغه خوشحالي هم نه کو هاذا یوم لا ينتقون دا رس دا چې خبرې باندې شو کولې پای کې یو بل سره سوک ولا یؤذن او نه بو ته اجازه وکړي چې دایتا الله دې اسانه ویل یوم اذ للمکذبین هلاکت به په دارس کې تکذیب کوونکو هاذا یوم الفصل دا ورځ د جدای دا جمعنا کوم والاولین جمع کړی موږ تاسو را او اولنی فاین کان لکم کیدن ګور علی انسان ز دنیا روان ابو خطیب سے وای ما ته خو ګورې دوا کوي پتن لګي چې د بل شروع پاتې شي ډېر کمزور یم ځکه ما داسې بیمارۍ راغلي دي چې هغه ډېرې ګرانې دي الله مې دې معاف کړي هر یو انسان چې دنیا نه روان څومره نیک عمل انسان یې دنیا نه روان ته ما ته خو پټو پټو او زمونږ امیر صاحب مې دې ټول علما ته پټو پټو وګورئ پته نه لګي چې بل بیا دی تاسو سره مخامخ شي یا مخامخ فاین کان لکم کیدن فکیدون کچرته وی تاسو ته پاره تدبیر تدبیر کوي زما ویل یوم ذل المکذبین هلاکت وی فدارت کې فار تکذیب کوونکو ان المتقین بشک ګور زموږ د مدرسې د جمعه ته ډېر خلک راغلي په خپل خوخه راغلي دي بعضي د ما دعوت ورکړي او هغه اکثر من د دنیا نه تللی شیخ الحدیث هم ډېر ګرانو چا دې له بارو تل په لخت کې به خډه را چولو ها او صادر به شاته کې خو دا په لخت کې به خبره ما سره چې ریس تړې شوی دا کاجی نه دی دا چې اوس فاس دی احسان کوي ما ته چې سورې کوسه چې راول کنه سورې کا ها او زمونږ زمونږه لار یا زمونږ ورونو با خپل بیز غلولې یوی به کوله او زه به ساده نواز سر ته به کې و موږ ماشومان ولکان ای ما ته چې دا شګه نه سوره کا وګ به راتاو کو چې ور سره وړه کنه موږ څه پته و یو ملوی سړی وي الوی سړی دی موږ د موږ د ذمہدار سړی دی او شنن ټول د الله دربار کې پیش دي الله د ټول رضا شي ان المتقین فی سبا من غم دا سره رواني یاره ان المتقین فی ظلال خدا سے کارو کا چر سستانه خلق داغه ارمان کوي بیا پسورو کې وي په چینو کې وي او فواکیا مما اشتون او په میو دا کې دی به غواړي او ویل چې کلو خړې او اشربو سکي هاني ان په مبارک باندې سره ځکه وي ز او زما یو بل خور مونږ بوله روټي ولا ماشين ته شیخ صاحب لا بما كنتم تعملون په سبب دا چې تاسو به کوم عمل کو ان كذلك نزل المحسنين یقینا دا رنګ موږ بدل ورکو نیکانو ته ویل یوم از لا لا پیړې تیر شو ویل یو اوس پیسو دور را پیسو پیړې کهلم دې هم د پیسو دې اخر پیسو دې بس پیسې مینه ده چې پیسې یې څوک خلالم نه وي